بالا قلوبهم باندې دا په دې باندې عطف دی دا د دې وجنوي کنه چې دلته دام امکان دی چې دا والا سمهم والا ابصارهما دلته دام امکان دی کنه چې دا غشاوتونه دا مبتدا مقدم شي او دا وړاندې علا سمهم انا ابصارهم علا سمهم خبر دي شي شي مقدم شي مبتدا مؤخره خبر مقدم نو دی راغی وی دا څه مسله نه ده دا علی سمعهم چې دی نو دا عطف دی په چا باندې دا په علی قلوبهم باندې څه شی دی عطف او دلیل د دې خبرې چې دا ور باندې عطف ته چې قران کریم کې هم داسې قسم عبارت راغلی او ختمه على سمعه وقلبه ها وختم على سمعه وقلبه انت قلب عطف شعر بجا باندې نو دلته کې سم عاطف شو بچا باندې دومره کارو شو چې الته قلب په سمې او دلته سم بچا باندې نو دا خبر مقدم مبتدا مؤخر د څه نه ده بلکې دا عاطف ته په قلوبهم باندې دا عاطف ته بچا باندې نو قران باز د باز څه شي کوي کنه اغا تفسیر کوي د باز د باز دلته عاطف په قلوب په چا باندې عاطف رقل په سمې کړل او د ابصار د پاره غشاوه ذکر شوی دا کنه بل آیات کې د ابصار سره څه ذکر شوی نو پته ولګی دل چې دلته کوم د سما په قلب باندې څه شعر اته پاتې شو دا خبره چې دلته سما رست را قلب مخ کې نه او هغه آیات شریف کې څه شی مخ کې نه نو دا ولی ولی د سکار شعر نو د دې صرف دومره خبره ویل کېږي چې دلته کې بیان د اصرار د کافرانو د په کفر او عدم قبول د دې ایمان د دې ایمان نه قبلې او د دې تعلق د چا سره د مولانا د زړه سره دی کنه نو دلته کې د زړه مقدم وکول پکارو اپ غبل آیات کې عدم قبول د نصيحت ته او د وعظ دی او دا غي تعلق د چا سره دی Thank you. په انا قلب په چا عطف شي دی په سمع سمع مخکې راغی کې ځکه ته کې تذکیر مساله دا غیر وخت سره تعلق لري او دلته کې څوک مقدم شي دی قلب او سمع رسو ذکر شي لالا قلوبي وعلى ولل وفاق على الوقت عليه دا دویم دلیل وای د وجر اتفاق د وقف نه عليه په دې باندې څه مطلب مولانا سن علماء وای کنه وای په دې وقف صحیح دی ختم الله على قلوبهم پوه شو ا د وجر او د اتفاق د قراو نه په واقع فعلیه په ولانهما او بلدا چې دا دواړه شریکو په ادراک کې دا یو درې موجه وي مولانا ما ته ګوره درې موجه دا وي کنه وي په کار دار چې را سما په ځړ باندې څه شي شي ځکه قلب د ټول جهتونو نه ادراک کولای شي مخکې روستو خې ګس برا کتا د ټولو جهاتو نه به څه کولای شي او سمع ها اشاد فزت خبرې کې تناو لري او سما رقم جهات نه هغه د هر طرف نه او سترګا نو ځکه هغه دو په یو ځای ذکر کول پکار دي نو عطف په پکار دي او سره کم لفظ پکار دي ختمه ځکه محرم د ټول طرفونو نه او سترګې د یو جهت نه شي کوي ادراک مخامخ شاته سوک سوکینی نه نو د یو جهت نه ادراک کې نو په کار دار چې معنی هم د دغه جهت نه چاغه پر دی چې څه شي جیب کمال کوي دا سره ولانهما دا قلب او سما چې شریک په ادراک کې من جميع الجوانب نو جعلو ګرځول شو هغه چې کم مانع د دغه نه من خ د خاص فعل د دې دواړو نه هغه معنی هم دغه عام پکار دی چې هغه څوک ته ختم هغه چې هغه منکې د من راوري من جميله او ادراک د ابصار او خار کله چې خاصو په جهت ته مقابله ها نو هغه معنی هم هغه ګرځول شي چې شي ریږي شاوا نو د سمع ته په قلوب پکار دی چې ختم د لاندې شي په خلاف د چانه د ابصار نه چې هغه د غشاوت وګرځول شو معنی له د فعل د دین هغه غشاوه چې مختص دی په دغه جهت پورې چې مقابله ده وکرر الجا دا مولانا یا وکرر الجا اي ختم الله على قلوبهم ها وعلى سمهم وعلى دا تکرار د جار والے وشو دی ویل یکون ادل علی شدت الختم کنه علی قلوبهم وعلى سم بیا علی ذکر شو ذکر نشو ځکه چې دلالت کې په شدت ته ختم په موضعین په دواړو کې او په استقلال د هر واحد بالحکم په چا په حکم کدا د سی ذکر شوی کنه چې وسمعهم نه دا ختم به مقصودا د قلوبهم سره جاءنی زید و عمر زید اصالتا او عمر طبعا چې تدواړو سره وای نو دواړه مقصود بلا حکم وګوري دا عدل له په شدت ته ختم فل موضعین په ادوجر استقلال د هر واحد د دې دوړ نه بل حکم د حکم سره ووحد السم للامن عن اللفظ دا هو لنا یو بل مسله ما ته سوچ کا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نو سمع مفرد دی سمع سره او هم جمع ده نو د هم یو یو غوږی د هم ډیر غوګونه کې یو غوګي د ډیرو خلکو ډیر غوګونه نو کې یو غوګي نو دا سما مفرد ولې ذکر شو فوانه شمالنا دې جواب کې ګوره قلوب جمع ذکر دا ګوره ابصار جمع ذکر دا او سمع هم سوال نه دی وی وی خیر د انسان په اندامونو کې چې یو اندام د ډیرو نشي کېدای کنه نو کاغه مفردم ذکر شي اضافت جمع ته شم خیر نه څنګه لکه د یو وخت خو د ډیرو خلکو نشي کېدای کنه دار یو ځان ځان لای کنه نو خیر دې د څه قسم اندام کې کاغه څه شي ذکر شو مفرد هم خیر لکه یو اندام داسې کنه چې هغه دی لکه یو زما کوی سامع ده ستا کوی سامع ځان لګ په کار د زمانه زما په کوی سامع خو ته نه اورې کنه چې نو چې اندامونو کې د سي اندامي چې هغه د هر یو کس د پاره ځان ځان لکې دی شي ځان ځان لې دی یو د ټولو د پاره نشي کېدی نو خیر دې هغه مفرد ذکر شي ځکه په خپل ذهن دا و چې د هر یو ځان ځان لدی د هر یو دویم دا سم مصدر دی سره دې نه چې دا خو مضاف ته جمع ته کنه للامن عن اللبس ځکه دې کې امن علی الالتباس دې کې التباس نه راځي کنه هر سړي ته پته را چې دا هر سړي به ځان ځان لسی شي غوږ یو غوږ د ټولو خلکو نشي کې او بل اعتبار د اصل شعر ځکه دا مصدر دی په اصل دا فإنه مصدر فی اصله دا په اصل کې څه شعر اول مصدر ولا تجمع او مصدر تسنیه کیږي او جمع کیږي نه ځکه په ماهیت معرب باندې څه شي کې دلالت او علی تقدیر مضاف د څه وعلى حواس سمعهما وعلى نو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يعني وعلى حواس سمعهم نو کوم ټکی به تر او باسي او د سمع بس په کومه معنا سره کې دا په معنا د ادراک سره کې په معنا د چا سره نو په حواسو د ادراک دي په حواسو د ابصار جمع د بصر دا ادراک العين ته وي ها اوس مفسر په ابصار کې بحث کوي ابصار جمع رچاره د بصر بصر څه ته وي ادراک ته انت وي کله اطلاق کیږي مجازن په قوای باصر یو د مار ستر غره کنه ادراک العين دی د څه قتل لیدا د دې ته بصر وي یو هغه قوت ته چې بسترګه کې پروت ته پاغي باندې کم اطلاق ته مجازن وعلى العزو دا کرنګ اطلاق کیږي په اندام باندې یو د څه قتل لیدي ته بصر وي ګوره یو زما د سترګه د سترګه دا سپینه تور چې منځ تور دی چا پیرې سری سپینه یو دا سترګه را د عضو تم سوی یو په د عضو کې دنه یو قوت ته هغه تم وي خو حقیقت دار قتل دا حقیقت ته دا دواړه معناګانی نورې سری دا کرنګ سما ولعل المراد شاید مراد په دې دواړو سره په آیاتونو کې دا عضو ده ځکه دا ډېر اصل مناسبت لري د چا سره د ختم سره اے مولانا مہر په قوت لګي که مہر په هغه اندام لګي اندام او تغتی د ختم سره او د تغتیه سره وبالقلب په قلب سره څه شی مراد ده محل د علما او کله اطلاق د دې کیږي اراده کیدل شي په عقل کله د قلب نه مراد څه شي عقل او معرفت لکه ان فی ذلک لذکر دې کې نصیحت لمن کان له قلب د چا د پاره چې څه شي نو مراد دلته کې د قلب نه څه شي عقل او معرفت و انما جاز امالته د دې اماله روا ده اماله مولانا علی ابصارهم کې اماله تا ګوره هلال مولانا ماته کو اماله اصل کې دي ته ویل کی کنه چې د ابصارهم کې اماله ده سي چې د الف نه ده دا د الف نه مخ کې صاد د باندې کسره وای او د الف لګیات مایل کې نو علی ابصارهم د صاد لک کسره ته او دغه او حالان کې د څه قسم حروفو کې چې هغه صاد دوا طا زواري دي کې اماله ناروا ده خو دلته اماله روا ده دلته اماله سره او دا ذکر روا ده چې د الف نه رستو را ده او پرا باندې کسره ده او پرا کې صفت تکریر دي نو دا را را کدوا راغاني دا چې دوا راغاني شون دا لکه دوا کسرې شوي دا لکه دوا څه شوي نو دا غالبا شو په دا حروف مستعلیه نو ځکه پکې څه شو شو اماله سره پکار خو نه و چې څه پکې شوی اماله جایز ده اماله سره د سواد نه سره دینه چې مستعلیو کې ما دا ستارزو کې څه شی نه وی اماله ځکه رائے مکسوره دا غالبه کیږي په مستعلیو ځکه په دې کې صفت څه شی لري تقریر غشاواتم دا مرفوع بل ابتدا ده عند سیبوی سیبوی وی غشاواتن دا مبتدا ده وبالجار المجرور عند الاخفش اخفش علی ابصارهم په کې څه شی عامل اگر که اعتماد په چانه دی کړي خو خیر دی بدون الاعتماد هم د پنيز باندې ظرف عمل کولې شي د د تایید کې عاطه په جمله پیلی باندې څه مطلب چې علی ابصارهم بد د پنيز باندې بیا کومه جمله شي فعلیه کومه جمله به شي نو هغه مخکم ختم الله فعلیه را ادا به شي شي او قریا الاستلشر بالنسب علی تقدیر وجعل علی ابصارهم غشاوه یعنی دی کې باب الحذف والتشهره نه دا دا تضمین دی دلته کې